یا اهل الكتاب قد جاءکم رسولنا د دې ځای پوری دا اول باب ختم شو په اول باب کې تا ته پنځه عقود بیان کړ پنځه قوانین او دا قوانین اومانا او اول کې ته وی اوفو بالعقود دا قوانین اومانا بیا ته پنځه بیان کړ اوس په اخر کې دا ته وی چې کدا وعدی سو پنمنی دا عقود باندې سو وفاداری ونه کیسه چل بوشي نو دا چل به وږي چې یا به د يهوديانو غونتی شي نو پنځو مرزونو کې به مبتلا شي یا به د نصاراو غونتی شي تفریقه او اختلاف به پکې راشي په کومه علاقه کې چې د الله په قوانینو عمل نکېږي او دا غي متبادل قوانینو باندې عمل شروع نه ته ګور هغه قومونو کې به ټوکړي ټوکړي اختلافات نفرتونه بغضونه حسدونه کینې دا پیدا کیږي دا الله مونږ ته دې لپاره وکول دا نه چې دای مونږ ته یو قصه بیان کړي چې بس نصاراو کې داسې شي دا مونږ ته خی چې په تاسو بم دا چلو شي چې په تاسو د الله تعالی د وعدو او د هغه د قانون قوانینو پاسداری نه کوي نو تاسو په میانس کې بم دا پنځه مرزونه راځي د علم بدن یریږي او دغه شان درونه بم سختيږي ها تحریفات بی ځای بدر نکیږي دغه رنگ چې کوم دین او خیانتونه بدر نکیږي او اختلافات او تفریقې بم په میانس کې سکیږي هغه برا پیدا کیږي نو د دې امراض نه ځان بچ کی اوس د دینه پس یا اهل الكتاب دا دویم باب شروع کیږي نو په دې دویم باب کې څه دي په دې کې خو اول دی کتابیانو ته چې کوم مخ کې تیر شو دوی ته دعوت ورکوي چې مکوي دا مخالفت د وادو مکوي دا مخالفت د عقود او د احکامو راشي د الله تعالی قوانین اومني بیا په دویم نمبر کې د سي په نصارا باندې سخرت کوي چې دوی د ټولو نغټ عقد او ټولو نغټ وعده دوی ماته کړی دا ځکه چې دوی توحید پرې خره او دوی شرک اختیار کړی دی دا غي نه پس دریم بچ کوم دنو بیا به زجر ور کوي په دې خبره باندې چې دوی دا دعوی کوي وای مونږ د الله ځامن یو او مونږ د الله تعالی محبوبان یو نو په هغه باندې به ته زجر ور کوي چې په دې يهوديان او نصاراو کې سره د دینه کې دومره خباستونه موجود دي بیا ځان دومره پاک پاک کوي څلورم نمبر چې کوم دی نو بیا به د هغه بنی اسرائیل حالات ذکر کړي چې هغه جهاد پرې خېده هغه به بیا ذکر کړي بیا د هغه نه پس ور پسې ذکر کړي پنځم نمبر کې چې دوی دا قابیل په لار باندې روان دي قتلونه ظلمونه حسدونه کینې دا یو بل سره کوي شپږم نمبر چې کوم دی نو په دوی کې نور فسادات دي غلاګانی دي پکې ډاکی دي پکې فسادونه دي پکې نو په وم نمبر کې به مؤمنانو ته وایي چې تاسو له دوی نه جدا شئ نو دا باب کې به ټول خباستونه ذکر کیږي د چا د يهودو د نصارا خو په اول کې دعوت ته بیا پنځه خباستونه دي د دوی بیا دا غي نه پس مؤمنانو ته خطاب دي چې و مؤمنانو تاسو له دوی نه ځان جدا کړئ تاسو په ځان کې ښه اخلاق ښه اعمال راولي نو دا باب به بیا ختم شي په کوم ځای باندې په سلور دیر په دغه باندې په شپږ دیرشم نمبر او دغه باندې نه شپږ دیرشم نه دی سلوختم نمبر آیات باندې په سلوختم نمبر آیات باندې به دا باب ختم شي او په دې باب کې بیا په هغه مؤمنانو ته چې خطاب کیږي نو هغه ته بیا موږ شپږم عقد شپږم قانون باغې ته وایو ښا په دې طرز باندې بدا چلیږي تاسو ورته ګوره یو یو باندې وپويږي اوس ان شاء الله یا اهل الكتاب اول کې ما تاسو ته وی دعوت ورکې کتابیانو ته چې راشي فریق دی دا د وعدو مخالفت د الله د قوانینو مقابله فریق دی راشي د الله قانونو معنی یا اهل الكتاب ای کتابیانو قد جاءکم یقینا راغ تاسو ته رسولنا رسول زمونږه محمد صلی الله علیه وسلم ورته دا حکمونه راخکارا کړل رجم دوی پټ کړو قصاص دوی پټ کړو بعض احکامات دوی پټ کړو هغه نبی صلی الله علیه وسلم راخکارا کړل ويعفو عن كثير او تیریږي د ډیرو نه ډیر داسې حکمونه دي چې هغه نم بیانې هغه درته هغه فریق دي هغه فریق دي کم هغه حکمونه دي چې هغه زمونږ په شریعت کې او زمونږ په دین کې منسوخ دي نو هغه نه بیانې اگر چې دوی ډیر پټ کړو خود هغه نه یوي سه هغه کار کړ چې کم زمون په دین کې شتا ا چې کم زمون په دین کې نشته نه هغه پرې خودل قد جاءکم یقینا راغ تاسو ته من الله د طرف د الله تعالی نه نور نور و کتاب مبین او کتاب کارا نور څوک ته نو باز وای دلته کې دا عطف تفسیر دی نور او کتاب مبین یو شی دی او باز وای چې د نور نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او هغه نور د په دې معنی سره چې هغه مخلوق ته رڼا ورکړه مخلوق ته رڼا ورکړه په دې معنی سره نور دی البته په دې معنی سره چې بریلیان وایي چې مثال په تور پر هغه داسې نور دی چې بشر نه دی او د الله نه جز دی نعوذ بالله نور من نور الله دی نو دا خبره دا معنی غلطه ده قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله هدایت کوي په دې قران سره الله تعالی من هغه چاته اتبع رضوانه چې تابع کیږي د رضا د الله څوک چې د الله رضا پسې ګرځي نو هغه ته الله قران خي هغه ته الله تعالی په قران باندې هدایت ورکي خو کچر ته څوک د الله رضا پسې نه ګرځي هغه کې ضد پروت وي نو بیا الله تعالی هغه ته قران نه خي يهدي به الله من اتبع رضوانه الله تعالی خي په دې سره قران سره من هغه چاته اتبع رضوانه چې تابع کیږي د رضا د الله سور ته خي سبل السلامی لار د سلامتیا لار د سلامتیا سدی اغه لار د احکامات او تفصیلی احکامات او شرایع ورته خیخه و یخرجهم او ابات یمن الظلمات د تیارو د کفر شرک او جهالت نا ال النور رڼا د ایمان علم او توحید تا دې ته الله تعالی راو باسی تیاری لار شي ختم شي رڼا ورته راشي باذنه په حکم په امر باذنه بحکمه بامره په امر خپل سره یا باذنه په کلام خپل سره ويهديهم او خيغوي او ويهديهم او روانه يغوي الى صراط مستقيم غلار نیغتا لار نیغه باندې روانه دغه خلق چې کم خلق د الله د کتاب د الله د رضا تابع وي نو هغه ته الله په قران باندې څور کوي کوی ورته ور کوي په قران باندې الله تعالی کوی ښا اوس لقد کفر الذين اوس د دوی ما تاسو ته وی دا خو کتابیانو ته دعوت ورکو راشي قران دا ته عجیب کتاب دی د الله دا اومنه تاسو ولیدو الله تعالی د وعدو او د عقود مخالفت کوي اوس د دوی چې کم عقود او مخالفتونه کړی دي او د یو یو ذکر کوي چې ښا دوی د یو عقد مخالفت کړو عیسایانو سو مخالفت کړو الله ورته ویلیو عقد داو چې تاسو به الله یو منی په عبادت کې په تصرف کې په حکم کې په طاعت کې یو الله به منی بل څوک به نه منی نو دوی څه چلو کړو دوی اولګیدل نو دوی عیسی علی السلام ته الہ وی عیسی علی السلام ته معبود وی ښا دی خلکو دا دغه کړه دی نو دا دوی هغه یو مخالفت ته ښا د دوی یو مخالفت د کم عقد نه د توحید د عقد نه ګوري ورته لقد کفر الذين یقینا کافر شو کسان قالو چې وای ان الله هو المسيح ابن مریم یقینا الله چې دی هو المسيح ابن مریم هغه عیسی ابن مریم دی دا په دوی کې یو ډله وا دا غي ډلې نوم یعقوبیو یعقوبیو سوین وی الله چې دی هو المسیح ابن مریم هغه عیسی ابن مریم دی څنګه الله عیسی ابن مریم دی نو دوی دا عقیده لرله وی الہ دری دی ښا یو عقیده خو دوی داوا چې الہ دری دی یو عقیده دوی داوا چې نه الله تعالی حلول کړی دی الله حلول کړی دی په عیسی علی السلام کې نعوذ بالله الله تعالی په عیسی علی السلام کې دن نشوي دی نو الله تعالی ځکه عیسی ابن مریم دا یو شی دی نعوذ بالله دا عقیده و دویمه عقیده شربینی په خطیب شربینی په تفسیر سراج المنیر کې دا کې لیکي هغه وای د الله معنی په دې دا کې متصرف دی دوی سویلی یقینا کافر شو کسان قالو چې هغه وی ان الله یقینا متصرف تیرې هو المسیح ابن مریم هغه عیسی ابن مریم دی وی په دا نظام چلون کې چې د کنه د عیسی ابن مریم دی دا معنی دا قل ورته وایا فمن یملک من الله اوس الله تعالی جواب ورکړي د دې خبرې څلور جوابونه ورکړي قل ورته وای فمن یملک من الله شیئا نسوق واقدار ده من الله د الله نه شیئا د سیسی د عذاب چې عذاب دفکی سو کې دفکول شي ان اراده ک چرتا الله تعالی اراده وکي ان یهلک المسیح ابن مریم چې مړ کې عیسی ابن مریم ک الله دا اراده وکړي چې عیسی ابن مریم مرحومه نو سوک شته چې د دینه بچ کی نشي بچ کوله هغه په خپل ځان نشي بچ کوله نو څنګه هغه متصرف شو و امه او مور داغه هغه داغه مور مړه کی نو څوک بچ کوله شي نه الله تعالی وی نشي بچ کوله نو چې نشي بچ کوله نو څنګه مطلب هغه متصرف شو و من فی الارض جميعا او څوک شته چې بچ کی هغه څوک چې پزما حقیقت ټولو د الله تعالی د عذاب او د مړه کولو نه نیکی بچ کوله نو چې نیکی بچ کوله نو څنګه عیسی علی السلام متصرف شو نه ځان بچ کول شي نه خپل مور بچ کول شي او نه په مخلوق کې چې دنیا کې څومره خلق دي هغه الله مړه کوي نیکی بچ کوله نو څنګه دې متصرف شو نه دی دویم ولله ملک السماوات والارض دویم جواب ورکړي خاص د الله په اختیار کې دي ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو والارض او د زمکه و ما بینهما هغه چې پمینځ د دې کې دي د عیسی علی السلام په کنټرول کې نه دي دا خاص د الله په اختیاراتو کې دي بل څوک متصرف وسره نشته دی دا یو الله دا نظام چلی بادشاہي یوازې دا غدا یخلق ما یشاء اوس بل وی یخلق پیدا کوي الله تعالی ما هغه سو یشاء او چې را دی وشي په خلق او پیدایش کې الله اختیار مند دی عیسی علی السلام ته دغه اختیارات نشته د الله تعالی چې څنګه وغواړي هغه شان پیدا کول کوي یا یخلق ما یشاء دا معنی ده چې الله تعالی عیسی علی السلام پیدا کړ دې ګور هغه مخلوق دی نو هغه څنګه دغه شو الہ شو والله علی کل شیء قدیر الله تعالی پر یو سیز باندې قدرت لرونکې دی الله په هر یو سیز باندې په دې هر یو سیز کې عیسی علی السلام عمره نو د عیسی علی السلام د پاسه د الله قدرت دی نو څنګه هغه قادر او متصرف شو عیسی علی السلام قادر او متصرف نه دی نو د دوی یو خباثت ذکر کو دا غي سلور جوابونه ته ذکر کړل خباثت د دوی داو چې دوی په توحید کې خیانت کړی دی د عیسی علی السلام ته متصرف او الله ویلی دی نو الله پاغي باندې سلور جوابونه ورکړل اوس د دوی بل خباثت وقالت اليهود والنصارى بل رضالت د دوی تعصب دی تعصب دې نه پاغي کې سوي وای يهوديان او نصارا او عيسایان نحنو ابناء الله مونږ زامن د الله یو او احباؤه او مونږ محبوبان او دوستان د الله یو دا دوی د دې لپاره وی کنه وی مونږ له الله عذاب نه راکې مونږ له الله عذاب نه راکې ولې نه راکې وی ځکه مونږ د الله محبوبان یو مونږ د الله زامن یو دا هډیره خطرناک دعوا ده چې دوی وی چې موږ د الله ځامن یو د دې ځامنو په باره کې بعض خوای چې دا ځامن چې کوم دین دا ځامن حقیقتا نه دی مراد وی ته خو پته و چې موږ د چا ځامن یو خو چې د موږ پلار څوک دی هر چا ته پته و لیکن دا ځامن دوی د شفقت او د محبت وی ما تاسو د ابن عطیه تفسیر ویلو المحرر الوجیز کې غلي کړی دی بنوتا حنو و شفقت زویواله د مهربانه یو د شفقت وی الله په مونږ دومره شفیق دی کنه چې مونږ ورته سوایو نه رات کوي کوم هر څه کو په مونږ عذاب نه راولي دا د دې عقیده و دا ځامن والے دی یادولو باندې وای نه د دې په تورات کې لیدلیو په تورات کې چې کوم دن راغلیو چې یا ابنا احبابی ای زما د محبوبان ځامن بنی اسرائیل ته ویلی والله نو دوی دا غینه جوړ کو وی یا ابنا ابکاری نعوذ بالله وی ای زما د خد زامنو خو شوی دا دایته نه جوړ کړو دا دمر خبيسانو دایته نه جوړ کړو نو بعد وای دا د اغه د وجنا یا په تورات کې دا اب او ابن اطلاق براتلو خو ابن دی وی مطیع ته د الله تابعدار ته وی خو شوی نو دین اغه دی جوړ کوي چې نحنو ابناء الله خو لنډه معنی هم دغه دا چې دوی دا وی چې الله ته مونږ سوایو نو مونږ په الله دمر ګران یو چې الله غن رد کوي او الله تعالی په مونږ د هر څه کو نو په مونږ عذاب نه راولي مونږ داسې ځکه ځامن په دې معنی سره یو ښا لکه د زوی غوندیو متبنا ورته وي په زوی نیولي یو ښا واحباء او محبوبان د الله یو قل ورته وای فلما يعذبكم بذنوبكم اول جواب څلور جوابونه ورکي فلما يعذبكم نو ول عذاب بیا تاسو الله تعالی بذنوبكم په سبب د ګناونو تاسو مخکې تاسو ګناونه کړیو ها د خالی په ورځ د هفته په ورځ کې مخکار کړو عذاب در باندې راوست بيزوګان در نه جوړ کړ تبل دا کې در نه خنزیران جوړ کړ دا عذابونه بیا ولي الله تعالی درکې فلما يعذبكم بذنوبكم بیا ولي الله تاسو ته په سبب د ګناونو تاسو باندې عذاب درکې خپل ځامن تاسو کا عذاب نه ورکې ځامن کې سړی وهیم نو هغه تعذيب وی ادب د پاره وی عذاب په تور باندې نه وی تاسو له عذاب درکړل ښا بل انتم بشر ممن خلق دویم جواب ورکي بل انتم بلکې تاسو خو یې بشرون بشر یې انسانان یې ممن د اغنا خلق چې الله پیدا کړی دي د نور مخلوق غوند مخلوق یې سریا پوه په تاسو په نور مخلوق کې الله وي ماته اس فرق نشته دی یغفر لمن یشاء و يعذب من يشاء دا سه مخلوق کی چاغی کی الله تعالی بعد ته بخنه کوي او چاته چې اراده وشي و يعذب من يشاء او عذاب ور کوي هغه چاته چې اراده وشي نو ګوره ک تاسو د الله ځامن وې د الله محبوبان وې خو په الله به باعث وي کنه چې نه بس صرف مونږ ته مغفرت کې او عذاب بنا راکې بیا خو بادشاہي کمزوري کیږي چې بادشاہ د چانه مجبور شي خداغه په نسبت خو بیا بادشاہ نشو کنه نو الله وی ولله ملک السماوات خاص د الله په اختیار کې بادشاہي د اسمانونو د ول ارض او د زمکو دا و ما بینهما غتی په میان د دې دواړو کې دي نو ګورئ تاسو څنګه ځامن شوي الله بادشاہ دی الله تعالی بادشاہ بادشاہي دا هغه کې تاسو په هغه باندې په زور سکار نشي کولای مجبور کولای نشي و الیه المسیر سلورم جواب ورکو او هغه الله تعالی ته ګرځي دل د ټول مخلوق دی نو تبم ورځي کته وا چې نه زم محبوب موظف زوی من زب یا په قیامت کې وا چې زنه زم الله تا یا وا چې زنه مړ کېګما ځکه چې زما مطلب دا دی زما مرګ نه دی خو خو تا باندې خو مرګ راشي او لار تخته وټه کې مړ شي پته ولګی چې ته د الله تعالی داسې زوی نه د الله تعالی زوی ته نه چې الله ته مجبور کی الله مجبور کول نه شي یا اهل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر اوس په دې مینس کې بیا دعوت ورکړي یا اهل الكتاب او کتابیانو قد جاءکم یقینا راغ تاسو ته رسولنا رسول زمونږه یبین لكم بیانې تاسو ته على فتره په هغه زمانہ د بندیدو من الرسل رسولانو کې په داسې وخت کې در تراغه چې رسولان بند شیو د عیسی علی السلام نه تقریبا بعد شپږ شپږ نیم سو کال پیغمبران نور راغلی مال ته رسول الله علی ګال الله وی ولی ان تقولو دې د پاره چې تاسو او نه وایي الله تقولو خا یا کراهیت ان تقولو غدری وړ تقدیرات مې ته پرون ویلو د دوج د بد غنلو د دې خبره نه چې بیا سبا وایي تاسو ما جاء انا نور راغلی مونږ ته من بشیرن څوک زیره را کوونکې ولا نذیر او نسو کیرون کې نو فقط جاءکم یقینا راغ تاسو بشیر زیر در کون کې و نذیر او يرون کې والله علی کل شیء قدیر والله تعالی په هر یو سیز باندې قدرت لرون کې دی نو دای وته میانس کې بیا دعوت ورکړي ولکا ولدا عقود ما ته وای مما ته وای وفا اوفو بالعقود وفاو کوي په عقود باندې راشي او من دا رسول کنا اوس چې نمنې نو اوس د دوی دریم خباست ذکر کوي چې ښا راځي دریم خباثت وګوره دریم خباثت د دوی سره ترک الجهاد دی ښا زجر ورکی په ترک جهاد باندې نبی ورته وی جهاد کوي دوی وی مونږ جهاد نه کوو ښا اول ورته نبی چې جهاد دعوت ورکی نو اول ورته څه ذکر کوي انعامات ورته ذکر کوي چې الله در باندې انعام کړی دی نو جهاد کوي کنه نو د بار چې وج بعد کوئی وجعل منکم ملوکا پتا سو کې بعد خلق بادشاہان کړ او بعد وای نه په بنی اسرائیل کې درې خبرې چې بویره چا چې کور به وو او به وی او خادم به وو نو ته به خلکو سوي مالک دوته وی دا بادشاہ دی ها پوښوي نو دای بیا ټول لور کړیو نو ځکه وته وی چې وجعلکم ملوکا تاسو بادشاہانو ګرځولې واتاکم درکل تاسو ما اغسذنا لم یؤت احدا من العالمین چې نیو ورکړي احدا یو کستا من العالمین د مخلوق نه په مخلوق کې د دینه مخ کې چاته نو ورکړي مخ کې وتسا سی وته نو ورکړي نو دغه وای شربینی وای خطیب وای شربینی سراج المنیر کې هغه وای کرمهم بن بالعلم والنبوه والملک ونصرت دین الله الله دا انعامات کل علم ورل ورکړو نبوت ورل ورکړو ما تاسو ویلو د لاسو پیغمبرانو نه ما سیوا نور ټول پچا کې راغلي په بنی اسرائیل کې راغلي دومره ډیر پیغمبران دغه رنګي بادشاہي ورل ور کړی وا او د انبیاء د الله د دین مدد ته به دغه کړو خاص کړو دا دومره انعامات تر باندې الله تعالی کړو یا قوم نو چې دا درې انعامات او ته ذکر کړل نو اوس ورته موسی علی السلام وای یا قوم ای قوم زما ادخلوا الارض المقدسه التي داخل شي هغه ځمکه ته المقدسه چې هغه پاکه ده هغه پاکه ځمکه څه ده هغه مبارکه ځمکه د شام ده وي ښا مبارکه ځمکه د شام ده چې دا موجوده شام نه ده صرف مراد شام هغه کې دا موجوده شام دمشق ورسره فلسطین بیت المقدس او اردن دا ټول علاقې په هغه وخت کې پکې راتلي نو دې ځمکه ته ور داخل شي موسی علی السلام ورته وي خو پس سره بل جهاد په جهاد سره وی جهاد کوي او د ازمکه فتح کوي کته التي غزمکه د كتب الله لكم چې الله تعالی لیکل د تاسو د پاره لیکل دا چې تاسو له درکې بل جهاد په جهاد سره الله به تاسو له په جهاد سره د ازمکه درکې دا تاسو الله تعالی وعده کړی دا یا كتب الله لكم چې تاسو باندې الله فرض کړی د جهاد پوښوي ولا ترتدو مو واپس کیږي علی ادبارکم فشاگان خپل باندې فتن قلبون او بغردی تاسو خاص دین تاوانیان جهاد مفرق دی د جهاد نه انکار مکوي ګنه تاوان به وکي دا ورته موسی علی السلام وی نو چې موسی علی السلام ورته دا خبره وکړه دوی سو وی قالو دوی وی یا موسی اے موسی ان فیها یقینا فدیک پدی چې دا کې د غزمکه کې قومن یو قوم د جبارین جب جب جب جبارین جابران خلق ته پکې جبابره دي پکې ها دا عمالقه یو قوم هغه په دغه علاقې کې هغه سو قابض نو هغه قوم په بارک ورته الله وی چې ورشي په جبار ستوي لکېږي زور ورته وای او د جبر نه معقول دی هر هغه چې څه کوي د پزور باندې د ځان د پاره اخلي نو هغه ته جبار وای یا بعضی وای جبار دی ته ویل کیږي چې هیڅ یو قانون ته سر نخ کته کوي هیڅ قانون ته سر نخ کته کوي نو تاسو یې ته جبار وای خنو دی وی دی کې خو جبارین دی دا موسی علیہ الصلوۃ والسلام یو وفد تیار کو یو دغه تیار کو ترصد له دولس کسان دغه دولس کسان ولېګل نو چې دوی لاړ لغه علاقې وکړه نو پای کې جبارینو قرار القوم ته وی چې پاغه علاقه کې جواب ردی او هغه سره به jihad کول غواړي نو دوی وی و ان لن ندخلها او یقینا من به هرگز نه داخلي ګو دغه علاقه ته حتا یخرجوا منها حتا چې پخپل هغه وزیر دی علاقه نه چې خپل وتل نو بیا بیا به مونږ ورزو فإن یخرجوا منها اوس موسی علیہ السلام ورته دی خینه ورځي نه دی وینا فإن یخرجوا منها کدی خپل وتل دی علاقه نه نو فإنا داخلون بیا خو مونږ ویل زمری ځامن یو بیا مونږ داخلي دن کیو بیا ورځو خو چې کله په خپل دی وځي مونږه که جنگ په کیسې په کې دی کې مونږ نه یو دي ته مونږ نه ورته پوه شئ موسی علیہ الصلوۃ والسلام خپشو دو کسان په دې کې داسې په دغه وخت کې او په دغه ترصد والا کې چې هغه سم کلک خلکو هغه صحیح خبر او کړه قال رجلان اغي تعالی تعالی رجلان وای خله نور ته سړیونه وی الله وی او یغه دو سړو هغه سړی ځکه وګیرتیان کنه سسره په انعام کړو بربط علی قلوبهما پزړونو باندې ولا بهادری را اوسته و ګوره دا د الله انعام دی چې الله چاته شجاعت او بهادری ورکی ښا او چې چاته نی ورکړي دا د یو انعام نه محرومي او دخلوا علیهم الباب هغه دې قوم ته وی ودا الله بندگان موسی علیہ السلام طرف ته شو وی وی او داخل شي علیهم پدی جواب راو باندې الباب په دروازه د خار د شهر په دروازه په تاسو ور داخل شي تاسو غوار شي ورمنډه خو کوي ترغه دروازې ځان ورسوي فاذا دخلتموه نو وی چې کله تاسو داخل شي په دې دروازه باندې فانکم غالبون نو یقینا تاسو به غالب یې په دې باندې دا فاذا دخلتموه فانکم غالبون دا چې دا دوی غ یقین دی یقین دوره مضبوط خو وعلى الله او بیا ورته وی خاص په الله باندې فتوکلوا ځان سپارئ ان کنتم مؤمنین که چری تاسو مؤمنان توکل دا دی چې میدان د جنگ ته ورټوپ کا او څه کنه نو بس دا توکل دی دا نه چې تواته د ناس ته مودما په الله ډیر لوی توکل دی نو توکل دی قالو نبی او یا موسی اے موسی اوس دوی سوای چې دا تقریر و تاغیو کړه دوه کسان څوکو د دې دوه کسانو نمونه تاریخ کې چې کوم راغلی و یو قالب او یو یوشع یوشع نبی الله تعالی رست نبی الله وت نبوت ورکو او دا په دور کې بیا دا فتح شوم دی قالو نو دی او یا موسی ای موسی ان لن ندخلها یقینا مون هرگز نه داخلي ګدی کلی ته ابدا هیڅ کلم پوښ کنه سم تاکیدونه داخل کړ ان لن ندخلها ابدا مونږه مونږه دې ها مونږه هرگز نه داخليګو ابدا هیڅ کلم نه داخليګو یو ورځ نه ورځو ما دامو فیها تر سوچ دا جواب را په دغه خار کی وی هدا مونږ ته مو آیا چې مونږ بلار شو موسی علیہ السلام ته وی ظالمانو څه کوي دوی ته وی فذهب نو لال شتو انت تو وربک او رب استاد لال شي فقاتلان دواړه جنگ کوي ان ها هنا قاعدون یقینا من دلتناسیو من بنات من به تماشا کو تا رب دلال شي جنگ کوي رب ته لار چې دوره به ادبی وکړه دا وای د الله تعالی د مخلوق غوندې کړو او بعد وای چې نه دا موسی علی السلام په شان کې دی به ادبی وکړه موسی علی السلام چې په دې به کله مشکل راغی لکه فرعون چې په سر روانو او سمندر مخ ته راغی نو دی موسی علی السلام ته وی ان لمدرکون مون قرالان دکړی چې نو ورته وی ان معی ربی ما سره څوک ته زما رب دی نو دی ته وی دا رب چې تاسو سره هر وخت یې غلې سره لاړ شي جنگ تا کنه دا داسې به ادب زامنو وی ان ها هنا قاعد یقینا من دل تناسو قال نو موسی علیہ السلام وی موسی علیہ السلام پوه شو دا خو ډیر فاسق قوم دی نو بد دعای ورته وکړه وی ربی ای رب زما انی لا املک یقینا زوسن لرم الا نفسی مگر په خپل ځان باندې و اخی او په خپل رور هارون علیہ السلام باندې یو زما په ځان واسطه یو می په ډیر رور واسطه مونږ دواړه پتلی شو خو نور د سو کما الله خو شي په دې ځای کې اکثر مفسرین دا سوال کوي دا طالبان ملګری چې کمی دا هیڅ ویږي چې الکه د ملک خو په ځان باندې ناراضي پرور بسنګ راځي ته ځان نه چې خرڅه ولې ښا ته د الله ملکی نو انی لا املک الا نفسی چې موسی علی السلام وایي د ځان مالک یم صرف نیم مالک مگر د ځان خپل نو د ځان مالک څنګه چې موسی علی السلام جواب دا غي دار چې ته کې د ملک نه هغه معنی نه د مراده پښتو کې مونږ او تاسو ورته وس وایو خو څه کنه وس می نشته دی الا نفسي مگر پزان باندې بل سوال پیدا کوي واقعي وای صرف پرور وسو پرور خو نو دا غي نه علاوه د دوه کسان خو نور مو نو دلته کې د اقی معنی دا دا کوي واقعي ومن يعاقيني في الدين او فهغه کسانو می واسطه چې د ما سره ورور ولي کوي په دین کې بس دغه پزان می واسطه په دغه دوه دریو کسانو می واسطه په نور چا کوم واسطه نشته لري نو ففرق او فرق په معنا ده احکم سر راضی ففرق نو فیصله وکي الله بیننا فمن زمونږ کی و بین القوم الفاسقین فمن د قوم فاسقانو کی ور څوک چې تاریخ جهاد نه غتوی غ فاسق وی الله تعالی دا کې سوی فاسق ورته موسی علیہ السلام ورته فاسق وی قال الله ورته وی د سید دعا قبول شو فیصله دار وای ورا فانها محرمتن یقینا داز مکه چې دا محرمتن بندا حرام ده حرام تشریعی نو حرام تکوینی او بس الله فیصله وکړه چې خنه به نیسی خوشوی محرمتن علیهم بندا په دوی باندې 40 سنتن سلویخ کالا سلویخ کالا بس په دې مکه بندا شو دی به دغه مکه اوم نوینی یتیهون فی الارض حیران گردی حیران بگردی دی فی الارض پس مکه کې پس ما کې به دوی حیران ګرځي یعنی مطلب دا دی حکومت ته نه ذلیل او خوار ژوند به تیری ښا دا خوار ژوند به تیری بعضی وایي دا 40 سنتن د یتیهونه سره لګي یتیهونه فی الارض 40 سنتن ګرځي بدی پس ما کې سلویخ کالا سلویخ کالا به حیران حیران ګرځي بیا خو په دې کې تاسو وګورئ هغه اسرایلی روایت دي نو قصې په کې بیا شروع کړي چې دی به د ورځ روان شو روان شو لا بل ډیر سفر به وکړو نو چې شپې به ودې چې سار برا فاطر خپل زور ځای ته براغلی هغه واقعات کې قصې دي تاریخي هغه پرېګ دا بس ته حیرانتیا را دوی دعوت حکومت نه و ذلیل ژوند دې تیرو ها اوس په دې سوال لازم چې په دې کې خو موسی علی السلام هارون علی السلام نو دا عذاب په غیبه نه راغلو نو جواب دا غي دا د ګوره کله عذاب راشي یو څوک په کې موجودي خو هغه باندې دا غي عذاب تاثیر نه لکه په جهنم کې به فرشتي وي کې بنوي جهنم کې فرشتي وي او په هغه باندې بر جهنم اور اثر نه کوي فلا تاسان تمخ فقيغه على القوم الفاسقين هغه قوم فاسقانو باندې تارکین د جهاد هغه باندې تمخ فقيغه نو دا دریم خباست د کتابیانو ذکر کړو چې دا سره ترک الجهاد دی دریم دا چې دوی او کو بالعقود الله ورته وی وفاو کوي په عقود باندې دوی دا عقد د جهاد دای پرېخه او په جهاد باندې عمل نکولو او سلورم سلورم چې کوم دنه د دوی بل سبب د دغه بیان نه بل عقد مات کړي دی هغه د چاره هغه د قتل دی خو قتل په دوی کې د کم ځای نه راغلی نه د قتل لک تاریخ د ذکر کوي ښا او دا د ذکر کوي چې څنګه سبب د غم ترک الجهاد دی نو دا رنګ سبب د غم څه شی دی هغه چې کوم دی نو قتل د مسلمان دی ښا وتل علیهم نو اول ولا په دوی باندې نبا ابنی آدم بالحق خبر د دو زامن د آدم علی السلام بالحق پرشتیا سره پوښوي یا اظهار الحق هغه خبره را چې د پاره د ظاهر اول د حق د آدم علی السلام د دوو زامنو سوکو و یو قابیل و یو حابیل بعض مفسرین لیکلی دا په بنی اسرائیل کې وو مونږه ټول د آدم علی السلام اولاد یو لیکن راجح دا چې نه دا د آدم علی السلام په زامنو کې وو دا د هغه په سلبي زامنو کې وو خاصه چلو شو اذ قربا قربانا کله چې نږدې کړه دې دواړو قربانا نږدې دغه قربانی قربانی پیش کړه قربانی پوښوي فتقبل من احدهما نو قبول کړی شو دا قربانی د یو د دې دواړو نه ولم یتقبل من الاخر او قبول نه کړی شو دا غبلنا بیا دلته کې مفسرین به تاسو ته واقعات راوړي خو هغه واقعات ټول اسرایلی ما تاسو ته وې اسرایلی واقعات ته ضرورت نشته وای څه چلو شو وای دا داس چلو شو چې د آدم علی السلام په دور کې به وای یو زنا یو جنۍ او یو الک به په یو ځای پیدا کېدل نو بیا چې په بل وخت پیدا شو نو یو جنۍ او الک نو دا هغه یو غفور به یو تواده کړ د بل غفور به بل تواده کړ وای دا ترتیب به کو نو وای د دې ځکه د قابیل او د هابیل د قابیل خور چې واغه خسته وا او د هابیل خور بدرنګ وا نو وای پاغي باندې لاندراله دا کسی دی ما تاسو وی اصل مسله ابن کثیر وای دا چل نو الله تعالی دوی ته د آدم علی السلام پیغمبر په خلی باندې دا خبر ورکړو چې بس قربانی وکړي سو کوي قربانی وکړي لکه موږ او تاسو ته چې امر وکړي چې د اختر فورت باندې سو کوي قربانی وکړي بس دا دا خبره وا اذ قربانو دوی را لې مثال صحیح قربانی به وکړو بس دا یو تنو خل چې څه قرباني کوي حابیل لګیدو هغه مجرا وخت ګډ خو که است سره ګډ راوستو هغه وزرولو او قابیل لګیدو هغه غنم راوړل خو غنم هغه غنم راوړل چې هغه چینجو خوړ دی هغه راوړل هغه کې خودل د هغه زمانی د قرباني د قبلې دو علامه بداوه چې د اسمان نه به اور راغی نو چې چا قرباني به او خوړه او چته وکړه نو به هغه بس هغه قرباني به قبول شي وا نو دې دواړو دا پیش کړل قال اغورته وی ما ولې وجنی انما يتقبل الله من المتقين یقینا الله تعالی قبلې د متقیان او مخلصانو نه دا خو ما به الله ته بس اخلاص کړی نو ته سکه چې ما په دې وجنی دا خو د الله کار دی ما کار خو پکې نشته دی چې ته په ما باندې راضي خو شو کنه دا کیسه وته وکړه لا ام بسطتا بیا ورته وی کچرته ته ماته را وګدې الی ماته یدک لاس خپل انی اریدو ز اراده لرم ان تبو ابي اسمي چې ته گرفتار شې د ما په ګنا زد ما تا اراده لرم چې ته د ما په دې ګنا گرفتار شې په دې حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي او ایاکم والغش ځان د غش نه وساتئ غش څه شی دی چې د بل سړي په باره کې ته وایې چې خدای خو دې کافر پوه شو کنه خدای خو دې ګناګار چې خدای خو دې تعالی نقصان و پزړه کې دا یو شی راتلل د بل سړی په باره کې دې ته سوې غش وته وای دلته خدا حابیل خسړې وې خود خو غش راوستو وای زما اراده زړه کې دا ده چې زما په دې ګنا باندې اخته شي نه دلته وای تقدیر دې دلته کې دا څه نه دی انی اریدو ز اراده لر اراده لرم دی په ګناه د قتل زما زما د قتل په ګناه باندې به ته گرفتاریږي و اسمک په ګناه خپل باندې هغه خپل ګناه سره هغه خپل ګناه اداره د صدقې نه قبول شوی غلطه صدقې کړې د اخلاص پکې نو فتكون نو تبشی من اصحاب النار د خاوندانو د اورنا وذالک جزاء الظالمین او دا جزاء دا بدله چا دا ظالمانو دا فتوعت له نفسه نو خيستک دی قابل تا نفسه نفس د قتل اخيه د قتل ضرور ده بس شیطان او نفس ته وی چې مړه وجنه بس پرې کدا د نفس ته خيستک فقتله نو قتل کدا قابل فاصبح من الخاسرين نو وګرځید دا قابل د تاوانیانو نه قابل ډیر تاوانی چې په دې قتل کې ډیر تاوان وکړو د تاوان یو مثال لکه پیش کړي څه چلو شو د قتل خکړو اولنې مړ دې په دنیا کې نو د دغه د خخول چلی ورلنه ورتلو چې نه ورتلو نو په ملا باندې به راغسته او ګرځول به ګرځول به پوج او سو کال ګرځول بیا خو د قصې دي پوج کنه خو قصو د دوره توجه مو کړی د الله کتاب ته ګوري چې هغه کې سره اغلی هغه صفای یا حدیث صحیح کې راغلی اگر اخلي نو دلته کې د راغته په شابان اوس الله تعالی د دې لپاره ستل کړو فبعث الله غرابا راولېګ الله تعالی یو کارغو دا اوس تکړه وایي کنه هغه راولېګو یبحث فی الارض چې کنستل کول پزمکه کې زمکه کنستا لیوریو دې لپاره چې پټ کی ها چې دې لپاره چې او خیدتا کیف یواری چې څنګه به پټای دې سو اتا اخی عورت اخی عورت ضرور خپل څنګه به پټای دای ورته وقول څنګه چلو نو بیا ما تاسو ته ویل دا کې قصې شتا وای څه چلو شو وای دوه کارغان رارل یو بل سره جنگو کو هغه یو مړ کو هغه له بیا کندو کنه ستاره خخ کړو دا دا قصه دا پوښ کنه بیا وای دا فرشتي وی دا څه قصه دا دا نه نه دا بس کارغه راغ مکه وکنستا چې وی کنستا دا کنستلو ته جوګتل او هو چې دا چلو کم دی کې پټی پوه چې کنه بس دغه کار وکړو قران دغه بیان کړی دی دغه نور کیسه تر د اسرایلی ده پوه شوی بس نور والله علم کې دې سیم کی خو لیکن دا چې د اسرایلی نو یبحث فی الارض کنستلک الفزمکا کی لیور یهود لپاره چې او خیدتا کیف یواری چې سرنګ به پټای دې سو اتاخی عورت ضرور خپل ګورئ عورت ضرور یوسته دا یاد ساتي چې سړی ژوندې نو عورت بیا خدای چې هغه خاص ځای نه لکه اوس د دې دا نواله تر دې دا پورې دا د انسان د سړی عورت دی لیکن چې کله مړ شي کنه بیا دا ټول بدن عورت شي بس بیا زر زر وړه چې پټیږي ښا نو دا نه ټول بدن ته نه مراد دی خجی قال یا ویلتا نو وی دی قابیل ها یفسوس ته اعجزتو آیا ز کمزور شم ان اكون مثل هذا الغراب چې شم پشان د دې کارغو زه دومره د کارغنم زه زیات کمزور شم دې کی اشاره دی خبر طرف ته چې څوک ظلم او قتل وکي کنه الله تعالی هغه دومره کمزور کی چې کارغه به بیا استاد دی ښا فواریا نو چې د پټ کم تو عطاقی عورت ضرور خپل تاسو ورته تمام فاصبح من النادمین نو وګرځید د د پیمانو نه د پیمانه چې یاره دامه څه چلو کړو غلطی می وکړه پوه شو کنه اوس دا راځي چې دلته کې راځي د پیمانه شو اوس حدیث کې قرآنی چې نه دې چې کوم دې نو دې ګناګار دې سړی چې پیمانه چې توبه و باسي کنه په توبه باندې خو سړی ګناه معاف کیږي او حدیث کې راځي چې تر قیامت پورې څوک قتل کوي نو قابل د پکې سي د قابل پکې برخه شته ځکه دا لار دې جوړه کړې ده نو دلته څه مطلب شو فاصبح من النادمین نادمین دا مطلب نه دی د پخیمانه شو د ضرور په ګرځول باندې مړه دامي سلام دې جوړ کړو په قتل نه دی پخیمانه یا په قتل هم پخیمانه شو توبه نه دی استی اسی کله سړی ګناو کې رسته پخیمانه چې مړه دامي تغل پړ پوه شي نو دا کی توسوا من اجل ذالک كتبنا علی بنی اسرائیل اوس قران وایي چې او دا مرض دی بنی اسرائیل ته را منتقل شوه او د چانه ورته را منتقل شوه د قابیل نه د قابیل نه د مرض دی تراغله دی من اجل ذلک د اجل والمانه د جرم سر راضی ښا جنایت سره من اجل ذلک د وجه د دغه د جنایت د دغه قابیل نه یو معنی دادا یا من اجل ذلک د دیو د وجه د دی قتل او د دی د نقصاناتنا اے د وجه د قتل د دی حابیل او د نقصانات داغینا كتبنا علی بنی اسرائیل مون اولی کل په بنی اسرائیل باندې څه خبره مولی کلا انه چې یقینا شان داده من قتل نفسا هغه څوک چې اوجنی یو نفس بغیر نفس بغیر د بل نفس نه نو او فساد فی الارض یا بغیر د فساد نه پزمکه کې فساد فی الارض څه دی نو فساد فی الارض هغه ما تاسو ته ویلو حدیث مبارک کې راځي زنا بعد الاحسان چې د واده کول نه پس د نه کول په دې سره قتل کیږي کنه رجم کیږي او دغه رنگي دا ورسره ارتداد خو په حدیث کې راغلی لا يحل قتل امرئ مسلم الا عن ثلاث د مسلمان قتل نه جایز مگر د درې وجنا یو وجه صدا چې قتل او کی قصاصا قتل کیږي یو ارتداد مرتد شو دریم نمبر زنا یو کا پس توادنا نو دا دریو کې جایز دي او فساد نه هغه مراد دی قتل خو ذکر شو نو فساد نه دا دوه سیز نه مراد دي ارتداد او زنا بعد الاحسان فکانما قتل الناس جميعا نو گویا کې د وجل خلق ټول چې یو سړی قتل کو لکه ټول خلق چې وجرل وای دا مې ته بیا ولیکل ومن احیاها او سوق چې راجوندې کو هغه انها یو نفس فکانما احیا الناس جميعا نو گویا کې هغه راجوندې کړ ټول خلق نو سړی څوک را ژوند دی کولی شي من احیاها مطلب دار د قتل نه بچ کړه د ظلم نه د مظلوم مدد وکړو فکانما احیا الناس جميعا نو گویا کې د ټول مظلومان بچ کړي د قتل او د ظلم نه دا مطلب دی ښا نو دا شو دا كتبنا على بني اسرائيل الله وي مونږ په بني اسرائيل باندې دا د دغه وجنه ولیک د قابیل د وجنه نو دای په نور په نور قومونو کې هم قتل حرامو جواز بنی اسرائیل ته نو حرام ده بنی اسرائیل نه مخکې هم اقوام تیر شو نه دای دلته کې وای ذکر ذکر کړو چې اولنې لیکل کتاب چې راغله نو چاته راغله بنی اسرائیل ته دیمه خبره دا ده چې کتبنا علی بنی اسرائیل زکه وی چې بنی اسرائیل کې د قابیل غونته د حسد د وجنه مرګ د په دوی کې شروع شوه نور قومونو قتل وکړي خو د حسد د وجنه قتل دوی کول خا لق ولقد جاءتهم رسلنا یقینا ناغل رسولان زمونږ بالبينات وسچابوی چې نه دا بنی اسرائیل چې قتلونه کول نو دا به دوی ته پته نه و جهل به پکې الله وای جهل نو ښکارن ورته واضح کړیو یقینا ناغل رسولنا رسولان زمونږ بالبينات په واضح احکامو ثم ان كثيرا منهم بیا یقینا ډیر دوی نه بعد ذالک پس دغه راتلو د رسولانو نا فل ارض پزما کې له مسرفون خامخا تجاوز کوون کې دي په ظلم قتل او فساد سره د حد نه وتل دا کار به دوی کولو انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله دا اوس دوی مرز په دوی کې وسره بل څه شه فسادونه کوي لار کټکې قطاع الطريق دي دا خلق ها کوچ راهدن دي انما جزاء الذين يقينا بدلدا کسان يحاربون الله چې جګړه کوي د الله سره د الله سره جګړه کوي نو الله سره خو جګړه نشي کوله نو بعد وی معنی دار يخالفون الله د الله سره مخالفت کوي نو دا مخالفت کوي ته وایي جګړه کوي یا یحاربون اولیاء الله دی محاجګړه کوي د او دوستانو د الله ورسول او د رسول الله سره ويسعون فی الارض فسادا او کوشش کوي پدما کې د فساد کولو دا سوق دی د تقطاع الطريق وی راهزن وته وی ډاکو وته وی پلار کې ولاړ چې یو راشي او تماچه ټوپک تکیری روبا سره روپي نو هغه نه واخلي بل نه واخلي د دوی وته سزا الله تعالی د دوی سزا کوي ايو قتلوا چې دوی د قتل کړي شي یو څه مطلب دی یو معنی دار چې قاضي ته اختیار دی یا دا, دا مختلف کارونه لري چې راهزنه کوي دا کو کړه دا کیږي چې صرف مسلمانان ته راشي مال کې وانه قتل وکي نو چې قتل کله نو ايو قتل بیا وسکیږي قتل کیږي با او یسلبو یا بقتل او سلو دغه سلی دواړه وی قتل کیږي بم راځوندیږي بم هغه په کم وخت کې چې د هم قتل کړي هم مال غستې سړی رال پلا وی وجل بیا ته نگاډه او تختو پوښ کنا نو دای دواړه کار وکړل او تقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف یا صرف مال واغستو کو سړی قتل نکړل نو بیا به ستلو کی نو د غل خو صرف لاس کټ کیږي خو د رمضان با لاس او په عدل بدل خلاص او غسخ په دا به نه کټ صحیح شو او ينفو من الارض الکا سیکړی ندی غلای و نکړې شو قدرت و نه لارو خو سړو پسې منډه منډه والی وی ډار کړل نو چې وی ډار کړل نو وسلو ته او ينفو من الارض یا به د زمکه نه او شړل شي نو د دارو اسلام دی او باقی دی ورک شي یا دانش یا به جیل تواچي د دواړه طریقې کیږي ذالک لهم خزي فی الدنیا دا د دوی لپاره شرمول دی په دنیا کې ولهم فی الاخرته عذاب عظیم او دا د دوی او خاص دوی لپاره خیر په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دی الا الذين مگر کسان استغیب للتوبه دی تابو د توبه او باطی من قبل ان تقدروا علیهم مخکراغنه تاسو قدرت ولرئ په دوی باندې نو توبه قبول ده توبه سره قبول ده خو حد ته نه ساقطيږي کدا ته ورانه کړو کنه حدونه ته بیا نه ساقطيږي هغه بکیږي فعلموا ان الله غفور رحيم یقینا پوه شئ چې الله تعالی غفور رحيم بخون کې مهربان دی یا ایها الذين امنوا اتقوا الله او د توي و مؤمنانو دا چلو کوي چې د دې کافرو د دې يهوديانو کې خدا خطرناک مرزونه تاسو چلو کوي تاسو د دوی نه جدا شئ تاسو ځان ته نور صفات راولي تقوا او کوي د ځان ایفاق العقود په ځان کې د عقدو وفاداری راولي تقوا دارا او وبتغوا الیه الوسیله او الله تعالی ته د رسی الله تعالی ته د نږدې کېدو لپاره وسیله طلب کوي وسیله سره روح المانی دا کوي اعمال صالحه دي پوه شو کنه یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو اتقوا الله تقویریږي د الله د مخالفتنا وبتغوا الیه الوسیلتا او ولټوي الله تعالی ته وسیله وسیله اصل کې وسیله ذریعه ته وجه سره په ور نږدې کیږي حاجت تم وسیله ویل کیږي ان الرجال لهم الیک وسیلتا لیاخذوک تکحلی وتخضبی پین هر څه چې دي دا ټول شي ومثله معه او دا غي په اندازه دومره نور ليفتدو به دې لپاره چې فدیه ورکی ځان خلاص کی به پاغه سره من عذاب یوم القیامت دا عذاب د ورځې د قیامت نه ما تقبل منهم نو قبول بنکړي شي دا دوی نه ولهم عذاب الیم او د خاص دوی لپاره عذاب دردون کې دی یریدون اراده بلوی دوی ان یخرجوا من النار غواړي به دوی چې دوی اولی د اورنا وما هم بخارجین منها او نبی وتون کې دوی د دې اورنا ولهم عذاب مقیم او خاص دوی لپاره عذاب څه دی دائم دی مقیم همیشه عذاب دی دا باندې چې ختميږي بخا دا مینس کې تخویف او بشارت دا خاصن تاسو اوس د دې کنه دا چرایش نه بیا په ورځي والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما اوس دا په بن اسرائیل کې بل فسادمو نو هغه فساد د پاره یو حکم بیانې د غل سړی کټ کوي ايديهما لاسونه د دې دواړو ايديهما جمع راوړي داتني چې څلور وړ لاسونه دي دوا دې سړی نه کټ کړی دوا د خزه نه نه نه فقطعوا ايديهما لا تسنيه تسنيه ته مضاف چې بیا کله جمع باندې بدليږي فقطعوا يداهما د دې دواړو لاسونه کټ کوي دوا لاسونه پوه شو کنه یو ګډ لاس یې نو ته وایې نه ګزاره به وکړو والله عزیز حکیم الله تعالی زور اور دی حکمتونو والا دی فمن تاب من بعد ظلمه اوس بیا بشارت ورکړي فمن تاب هغه څوک چې توبه او باسي ترغیب له توبه دی من بعد ظلمه پس ظلم کول خپل نه غلانه توبه او باسره او اصلح اصلاح وکړه پوه چې دین په چې لاس دې کټ شو غره توبه او باطل دا نه چې کنه لاس پته نه کټ کیږي فإن الله يتوب علی نو یقینا الله تعالی قبل توبه ده پوه چې مهرباني کوي په دبانې په توبه قبل اول سره ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی علم تعالی ما یتنه پویږي ان الله له ملک السماوات والارض اوس الله څنګه بخنه کوي غلط دغه الله بخنه کوي الله وې دما بادشاہي دا یقینا الله تعالی په اختیار دا کې بادشاہي دا اسمان نو د مکه دا يعذب من يشاء عذاب ورکي هغه چاته چې خوښي شي او يغفر لمن يشاء بخنه کوي هغه چاته چې خوښي شي والله على كل شيء قدير الله تعالی په یوسف باندې قدرت لرونکي دی تر دې پوری دا دویم با ختم شنو اول ایسه لاړ خو شي په اول ایسه کې سو په اول ایسه کې وای شپږ عقود چا چې عقود نه منل دا غوي باندې هغه يهودو نصاراو نو دا غوي اول پیدا کړ چې عقود مات کړی دا غي عذابونه ورته ذکر کړل بیا کوم عقود مات کړو نو دا عقود تفصیل ته بیان کړو چې ګوره د توحید عقد مات کړو عیسی علی السلام ته الله ویلو د جهاد عقد مات کړو پیغمبر ته راشي جهاد وکي دا دغه مات کړو چې ګوره الله ورته ویلو چې تاسو بس د خلکو غوندې خنه کا اعمال کو دی باندې کا اعمال نکول بس یو نحنو ابناء الله واحباؤه دا عقد مات کړو چې قتلونه او فسادونه اغلاګان ډاکی به کولې دا يهود او نصارا او دایره ذکر کړل صحیح تر دې پورې د عیسی په عقود او تو بالعقود